په یو څو ټکو کې د سوره فاتحه تفسیر وکړو هغه ختم کنو اوس شروع کوي سوره البقره د سوره بقره تفسیر کوي د دویم سورت نه دی ریاض امام بخاری عجیبه طرز کو دا سورت را واغشتو او اضافت بقره ته وکړو سوره البقره صورت د غوا د غوا صورت د دې صورت اضافت چاته وکړو بقره ته یا واپسې رست راځي صورت آل عمران د دې صورت اضافت وکړو آل عمران ته دا صورت شو د کورنۍ د عمران یا بل صورت ته سورت النساء سورت د خزو آیا دا ویل جایز دي که دا جایز نه دي سورت البقره سورت آل عمران سورت النساء دا ویل جایز دي که نه بعضې علما وی لا یجوز دا جایز نه دا سه مو وایې سورة البقره د غوا سورته دا څه کوي یا چې دی سورته آل عمران د حضرت عمران د کورنۍ سورته ولې دا د هغوی د زمونږ نه دی یا سورة النساء د ښځو سورت نو ولې دا د سړو نه دی دا اضافت د صورت چې تاسو غوا ته وکې یا اضافت آل عمران ته وکې دا طریقه جایز نه ده ځنې علما وایي ولی دا حدیث یو کتاب دی د نغه کې ډیر راځي مشکات کې بیهقی امام بیهقی یو حدیث ذکر کړی دی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تقولوا سوره البقره ولا آل عمران ولا سوره النساء د سموایه چې سوره البقره سوره آل عمران سوره نساء دا مو وایي ولکن قولو لیکن دسې وایي چې السوره التي تذكر فيها البقره هغه صورت چې پاغې کې ذکر د بقرې کیږي دسې وایي یا السوره التي یذکر فیها آل عمران هغه سورت چې پاغي کې ذکر د آل عمران کیږي بیا ځخیان لري لیکن دا بعضی خلک وی خدا خبره خکول نه ده ان شاء الله تاسو تیویلم دی احادیثو کې بم راشي څومره صحابه چې دي تمام صحابه نسبت د صورت بقره ته کوي صحابه او بوي سورة البقره سوره آل عمران سور یو صحابي وي زرالم رسول الله تا وکان يقرأ سورة البقره او رسول الله په تاجود کې سوره بقره ویله ابا ویله رسول الله به دا ټکی اورېده لیکن چا په اعتراض نه دی کړی پاتې شو دا حدیث چې کوم په بیهقي کې دی نو بیهقي کې محدثین دا دغه کوي چې دا حدیث ضعیف دی دا حدیث چې دی د دې راویان کمزوري دي چې راویان کمزوري دي نو دونه ضعیف دی چې په دې باندې حکم نه ثابتېږي نو د امام بخاری دا چلو کو سورۃ البقره د سورۃ اضافت بقره ته او کې نه د سویل سری وای کنه دا چې ایستي باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله وعلم آدم الاسماء كلها او خودل الله حضرت آدم علیه السلام ته الاسماء كلها نمونه د هر یو سیزه په دغه ځای کې چې څومره سیزونه وو د دغه ټولو نامې وته خودلې دا اور دی د اوبه دی د دې اور دا کار دی د اوبو دا کار دی وی حتی القصعه تر دې پورې چې دیم وته خدا کاسه دی دې کې به خلک وباچي انډې باچي دا دغه دی دی وته وخودل علمه دې کې ضمیر دی دا الله تراجی شو غی فاعل آدمه اول مفعول او الاسماء دویم مفعول شو وعلمه او خود الله آدم حضرت آدم علیه السلام ته سی وته خودل الاسماء نومونه کلها د هر یو څیز چې په دغه ځای کې کوم شی نه و د هغې ټولو نامې ورته وښوله ما وې دا اوبه د دې کار څه دی تنده ماتول دا ډوډۍ د دې کار څه دی لوږه ختمولو دا اور دی دا ګرموالی کوي دا حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قال وقال لي خليفته قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال کله چې ورځ د قیامت شي ورځ د قیامت شي په میدان حشر کې به حساب کتاب وشي چې څومره کافران دي ټول به دوزخ ته لاړ شي خو داسې معلومیږي چې بعضې مسلمانان چې ډېر ګناګاري دا به هم دوزخ ته لاړ شي چې دا ټکې وایه نو بیا به د حدیث د آسان شي په میدان حشر کې چې حساب کتاب وشي کافر به ټول لاړ شي دغه ته دوزخ ته بعضې مسلمانان ګناهګار اب هم لاړ شي دوزخ ته دا عام مسلمانان دا به په میدان حشر کې راجمع شي دا به نه ځي نه به جنت ته ځي او نه به دوزخ ته ځي نو دوی به راتنګ شي چې خدایه چې یو طرف ته ختلی وی که نه دا څه وشو په میدان حشر کې دقه سره بند یو لکه ایرپورټ کې سړی را بند شي سونه تنګي دقه سره بندو سره خپلو کې وای راځه چې د پیغمبرانو ته ورشو چې موږ له سفارشو کې چې الله هم د میدان حشر نه لري ادم علی السلام ته بلاړ شي ابه وای زنه شم کولی نوح علیه السلام ته براشي ابه وای زنه شم کولی ابراهیم علیه السلام ته براشي او وای زنه شم کولی موسی علیه السلام ته براشي زنه شم کولی عیسی علیه السلام ته براشي ابه انکارو کی بیا رسول پاک تراشي ابه بیا دغه کی سفارش نو قال رسول الله وی یجتمع المؤمنون راجم بشی مؤمنان یوم القیامت پرس د قیامت په میدان حشر کې اوس نه به جنت ته ځي نه به دوزخ ته ځي فیقولون نو هغوی به ووایي دا مؤمنان به ووایي لو استشفعنا کاش چې مونږ طلب د سفارش کړی وي الی ربنا خپل رب ته لو استشفعنا کاش چې مونږه طلب کړی وي د سفارش الی ربنا رب زمونږ ته سوکم کتلی وي چې زمونږ سفارش الله ته کړی وي او د دې میدان حشر نه لري کړی وي فیاتون آدم نو دا خلق براشی حضرت آدم علیه السلام تا فیاتون نو دا مومنان براشی آدم علیه السلام تا فیقولون نو اغیب و تووی چه حضرت انت ابو الناس تشه ابو الناس تپلاره د ټولو خلکو ته خو زمونږ د ټولو پلاره او خلقک الله او الله څومره عزت درکړي دي خلقک الله الله پیدا کړی ته خلقک الله پیدا کړی الله ته بيدیه په خپل لاس د قدرت په خپل لاس دلته د ید نه څه مراد دی ځنې خلک وایي قدرت ته مراد دی قدرت حضرت آدم علیه السلام ته وایي باباجي ته هغه هستی یې چې الله په خپل قدرت پیدا کړي بیا د خیال لري خو دلته بیا سوال پیدا کیږي چې دا خو د آدم علیه السلام څه عزت نه شو الله هر یو څیز په خپل قدرت پیدا کړی دی ولې شیطان چې پیدا کړی دی په خپل قدرت نه دی پیدا کړی دا ځناور چې پیدا کړی دی نو په خپل قدرت نه دی پیدا کړی نو بیا دا څه فضیلت شو د دې وجه نه استادان وی مراد د ید نه دی صفت ذاتیه د الله هغه صفت چې هغه د هغه د ذات سره تعلق لري یعنی مطلب دا دی بلا واسطتین الله پیدا کړي خو بغیر د واسطې نه دا نه چې د پلار او دا نه چې د مور و او هغوی نه تر پیدا شوي نه الله پیدا کړي په خپل صفت ذاتی سره بغیر د واسطې نه نو الله پیدا کړی ته بيده په لاس د خپل قدرت په خپل پیدا کړی یو واسجد لك او الله په سجده کړی تا ته واسجد لك او الله په سجده کړی تا ستاده پاره ملائکته خپل ملائکه الله ملائکو ته ونوي چې را پاسه و آدم علی السلام ته سجده وکي دا یو دا غټه کې راغی چې دا غون حدیث نه کوي وعلمک او الله او خود تا ته اسماء کل شیء نامې د هر یو سیس پاغه وخت کې الله علم درک علم او علم چې دا ډېر لوی عزت دی دا موږ چې راغلی یو دا دومره تعریفونه ستا کو او دون لوی مقام الله درکړی دی نو څه مطلب فشفا ته سفارش وکړه نه زمونږ دپاره عند ربک پنیز درفستا لاړ شه مونږ سره او خپل رب ته زمونږ سفارش وکړه حتی د دې دپاره یریحنا چې الله آرام راکړي مونږ ته حتی د دې دپاره یریحنا چې الله آرام راکړي مونږ له من مکاننا دا غزه زمونږ نه هازا چې ده دی په دې میدان حشر کې را تنګ شوي یو چې الله د دې ځنه مو خلاص کی فیقول آدم علی السلام به وته وی فیقول آدم علی السلام به وته وی الله ته پیش کېدل او الله ته سفارش کول دا د سیاسانه خبره نه ده فیقول الله به وته وی سبا وته وی لستو هناکم نیم زده دغه ځای لستو نه یم زه هنا کوم د دغه ځای دغه د سفارش مقام چې دی دا ډېر لوی مقام دی او زه د دغه ځای قابل نیم دام ګورې حضرت آدم علیه السلام د ښه معمولي هستی نه ده قابل دی خو دا د تواضع د وجې نه وایي ښه تواضع چې دی که خپله تواضع و عاجزي یو دا بل دا دا چې تمام انبیو ته دا معلومه و چې دا لوی شفاعت کبرا نه دی دا الله راغش دی دی او یو پیغمبر ته اختیار نه دی ورکړي دا به د آخر زمانی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کوي دې ټولو ته دا پته لګېده خو انبیا دا راز نه ښکاره کوي د دې وجې نه وایي پلاني له ورشي او پلاني له ورشي نو لستو هناکم نه یم زه د دغې ځای نو یا دا مطلب دی چې دا ډېر لوی مقام دی او زه د دغه ځای لایق نه یم یا دا مطلب دی اشاره ورته کوي چې دا شفاعت کبرا دا مقرر د چا دپاره دی د رسول الله دپاره دی زه د دې ځای نه یم وي فیستحی ویسکر ذنبه او دی به ذکر کی هغه خپل ګناه ګناه نه ده خو پیغمبرانو ته غیر مناسب کارم ګناه ښکاری چې الله ما ته ویلو چې دیونه ته منځ لیکيږي او ما زور نږدې شم مو خړله فیستحی نو دی به حیا کوي شرم به کوي چې زه الله ته څنګه ورنږدې شم ما ته حیا راځي بچو ایتو نوح ورشه حضرت نوح علیه السلام ته فانه اول رسول یقینا دی اول رسول له بعثه چې الله بعثه الله چې الله را لېږلی دی الی اهل الارض اوسیدونکو د ځمکې ته ورشه حضرت نوح علیه السلام ته او دا ټکی وی حضرت نوح علیه السلام اول رسول لی اول اول رسول لی چې الله را لېږلی دی اوسېدونکو د ځمکې ته اصل کې پیغمبر خو حضرت آدم علیه السلام اول پیغمبر دی بیا ادریس دی او دا راځي نوح علی السلام خو سو نمبر رستو دی لیکن آدم علی السلام وته اول رسول وی ځکه دا غي یو دا د ځنې خلک دا وی چې آدم علی السلام نبی وو پیغمبر او خو رسول نو رسول دی ته وی چې الله مکمل شریعت ورکړي او مکمل شریعت چې دی نو هغه نوح علیه السلام د زمانې نه شروع دی پخوا دا مکمل شریعت نو بس دا ټول دا وظایف به و دا ذکر به و تسبیحات به و نور احکام نو ما وی چون کې نوح علی السلام ته اول هغه هستی د چې الله مکمل شریعت ورکړی دی نو ځکه دې ته دغه وی یا د خیال نه دي ستاسو د حاشیه بل شان وي هغه دا وایي چې نوح علی السلام ته خو بعد الغرق چې دنیا ټوله غرق شوه او په دنیا کې بیا نوې آبادی شروع شوه نو دغه وخت کې اول رسول دیو او دی به ذکر وکړي دی به ذکر کړي سواله هغه خپل سوال سوال د د ربه د خپل رب نه ما د هغې لیس له به علم چې نو د د لپاره په هغې باندې علم وی بابا شو ما د الله نه یو سوال کړی دی او د هغه سوال کول مال پکار نو ما ته معلومات نو هغه داو هغه زوینو چې هلاک شو دی وی چې ای زما رب ان ابنی من اهلی زما زوی خو زما د اهل نو او تارا ته ویلو چې ستا اهل لبزو نجات ورکوم الله ورته وی انه ليس من اهلک دا ستا اهل نه دی ما ته دا سوال کړو او د دې سوال کول پکار نو خ فیستحی نو دی به حیا کوي چې زه څنګه الله ته ورمخ کې شم فیقول نوح علیه السلام به ورته وایي بچو ایتو خلیل الرحمن تاسو ورشه ابراهیم علیه السلام ته چې هغه د الله دوست دی هغه له ورشي فیاتونه هغوی به راشي ابراهیم علیه السلام ته فیقولو نو ابراهیم علیه السلام به ورته ووایي لست هناکم نه یم زه د دغې ځای دا لوی مقام دی د دغه ځای زه نه یم ایتو موسی ورشه موسی علیه السلام ته عبدا چې هغه د الله بنده دی او الله ډېر عزت ورکړی او کلمه الله الله ورسره په کوی تور کې خبرې کړې وې و اعطاه التورات او الله ورکړی هغه ته تورات فیاتونه هغه براشدته فیقول حضرت موسی علیہ السلام به وی لست هناکم نیم زد دغه زی وجه دا غیدا د مان قتل شویو او چې زو صلی ته پیش شم او ما ته وی چې هغه سړی دی ولی وجلیو نو زه به بیا څه ویم ویسکرو او دی به ذکر کی قتل النفس قتل دغه بنی آدم بغیر نفس بغیر د بدلی د نفس نه اصل کې موسی علی السلام چې هغه سړی په سکو وو او مړ شو نو دا ګناه نه وه وجه ولی ګناه نه وه هغه مسلمان نو کافرو او د کافر قتل ګناه نه ده بل دسې کافرو چې د موسی علیه السلام د دوی سره څه معاهده هم نه وه شوې یو داسې کافر لکه دا زمونږ وطن کې اوسي هغوی سره معاهده ده د هغوی قتلول جایز نه دي نو د سره نه معاهده شوی او نه مسلمانو بل دا دی قصداً هم نه دی وژلی هغسې په خوله کې ساه نیولې وه ده خو خالي سوک ورکړ چې اخوا شه هغه نه څه ووته خو خیر پیغمبر دی ده ته خو دا لوی ښکاري فیستحي نو دی به حیا وکړي من ربه د خپل رب نه چې زه نه شم کولی فیقولو نو موسی علیه السلام به ووایي ایتو عیسی ورشه حضرت عیسی ته عبدالله چې هغه د الله بنده دی ورسوله دا الله رسول له وکلمت الله او دا الله کلمه ده دا الله په کلمه شوی دی چې کن وروحه او هغه او هغه چې دی نو سدې سا والا دی دا الله الله ولا سا ور کړی و فیقول عیسی علی السلام بوئی چې لست هناکم نه يم زه دغه ځای لایق ایتو محمدا صلی الله علیه وسلم ورشه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته عبدا چې هغه د الله بنده دی یو خو یې ګناهونه نه دي کړي پاک دی او که ګون فرض کا او فرض کا ګناه کړی وي الله وته وی مخکینی او رستنی وی د ټول لغه کړی دی معاف کړی دی غفر الله له چې الله بخشش کړی دی هغه ته ما تقدم هغه چې کم تیر شوي وي من ذنبه د هغه ګناه وما تأخر او هغه چې رستو وي نو دا خلق براشي رسول پاک ته فیأتونی نو دا خلق به ما تراشي چې ما تراشي ګورې پیغمبر علیه السلام کې تواضع ډیره وخه دا ځنې خلک یې هغه هغه دغه کوي دا پکې نو بس را به شي او د راتلو سره روان به شي یو خو هغه کې تواضع او بل دا دی چې ده ته به دا پته لګي که نه چې دا کار الله ما ته حواله کړی دی الله ته دلبار ته ګورې پیش کېدل دا څه معمولي کار نه دی یا الله ته ویل چې ربه داسې کار وکړه نو دا څه معمولي نه دی ښه رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې د الله دلبار ته پیش کېږي نو څنګه به پیش کېږي دا نه چې داسې وکړه او داسې وکړه نه فانطلقو زبروان شم حتی تر دې پورې استأذنه چې زه به اجازه وغواړم علی ربي خپل په خپل رب د الله ته د قرب او د نږدېوالي چې کوم خاص ځای دی هغه ځای ته د ورتګ به زه اجازه وغواړم فیؤذنو نو ماته به اجازه وکړي شي یو روایت کې داسې دي فیؤذنو لي ماته به اجازه وشي فایسا رأیت ربی کله چې زو وینم خپل رب نو وقاتو زبرا پریوزم ساجدن سجده کوونکی الله ته به په سجده را پریوزم نو الله به بیم پریدي فیدعونین الله به پریدي ما ما هغه موده شاء چې د الله خوښه وشي چې څومره الله ته منظوري اقونه به ما پریدي نو پروت بیم پروت بیم په سجده ثم یقال بیا به ویل شي ارفع راسک روچت کا خپل سر وصل او سوال وکا تو تو تا ته به درکړي شي چې څه سوال کې درته به درکړي شي وقل او اوایا خبره وکا یسمع ستا خبره به اوریدل شي دا نه چې خپل کار کوه نه خبره به دې اوریدل شي او وشفع او سفارش وکا تو شفع ستا سفارش به قبول کړی شي څه د عزت الفاظ دی ګوره سوال وکوه چې څه غواړې درکولی شي وایا ستا خبره اوریدلی شي نو بیا به زه شروع شم الکه دا ډیر لوی مقام دی ښه ډیر لوی مقام دی ډیر لوی عزت دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله ته ولاړی او خبره کوي استاد به وي دا به د ټول عالم نماینده د ټول عالم انسان نماینده بی او د ټول عالم انسان د طرف نه الله ته دغه کوي خبره به کوي ښه دا لوی مقام دی وای کله چې ارواحان نه دي الله وته وی چې الست بربکم نو هغه ځای کې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم روح مبارک هغه نماینده او وی وی بالا نسبت ټولو ته وشو دلته هم دقی چې رسول الله به دغه دا ډیر دی مقام محمود ډیر لوی د عزت ځای دی څنګه فیض ها ثم اشفع بیا به زه سفارش وکم دې ټکي ته اوس ګورئ ښه خیال کوئ ثم اشفع بیا به زه سفارش وکم فیحد لی نو مقرر بکړی شي زما د پاره حدن یو اندازه ما ته به وایي زه سفارش وکړه خو د دسې دسې خلکو سفارش وکړه مثلا استغفر الله زه چې کم خلک په زنا کې گرفتار دي ناوی سفارش وکاسي مثال تور یا مثلا زه چې کم خلک په بلمازه کې گرفتار دي دا چې ما ته به اندازم دغه شي مقرر شي چې زه د دغه خلکو باره کې دغه وکړم سفارش چا مخکې تیر شو زه به الله ته راپریوزم الله به ما پریدي چې څونه د هغه خوښه وي بیا به ما ته وایي سر راوچت کا سوال کوه تا ته به درکولی شي او خبره کوه ستا به اورېدلی شي او سفارش وکړه ستا په سفارش کولی شي ثم اشفعو بیا به زه سفارش وکړم فیحد لی حد نو مقرر بشي ماته یو اندازه چې مثلا زه چې چا روجي خوړلی او د روجو د وجناسي مثال تور دوزخ ته تلی هغه رو باسه نو فادخلهم الجنه دا خلق وزه داخل کم جنت ته ثم اعود بیا به زه واپس شم خپل رب ته الرابعه سلورمه پیره فاقولو نو زه به ورته ووایم چې ربه بس چې څومره مؤمنانو ټول مې راوویستل ما بقیه فی النار پاتې نشو په دوزخ کې الا منه مګر هغه څوک پاتې دي حبسه القرآن چې را بند کړي دی هغه له قرآن مجید هغه کافران چې د هغوی باره کې ویل شوي دي که نه چې خالدین فیها ابدا ووجب علیه الخلود او واجب شوی دی په هغې باندې همیشه والی قال ابو عبدالله امام بخاری وی چې الا من حبسه القرآن د دې څه مطلب دی مګر هغه څوک پاتې دي چې هغې له بند کړی دی قرآن د قرآن کم ځای یعنی قول الله یعنی دا قول الله چې خالدین فی هدا د کافرو باره کې دی ما دا ته وې دې ځای ته خیال کوي میدان حشر بی په میدان حشر کې به کافران لاړ شي دوزخ ته مؤمنان برا بندي جنت بني دوزخ بني میدان حشر بی دا خلق به وی راځي چې سفارو شو کو چې الله پاک د دې میدان حشر نه مونږ لري کې مونږ د تړو چاو دی ده نو اس میوی دا بیان د سد د میدان حشر آخر کې خبره کم ځای ته لاړه چې د جنت دوزخ نه به دا قسم خلق رو باسم او دا به رو باسم او دا به رو باسم نو لا دوزخ ته خو داخل شوي نه دي که نه نه جنت ته داخل شوي دا خو میدان د دغه دی د حشر دی نو دا څنګه مناسب دی ما که ستاسو خیال وي درته مو وي او روایت کې داسې راځي چې په میدان حشر کې به کافر دوزخ ته لاړ شي بعضې مسلمانان به هم دغه ته لاړ شي دوزخ ته او دا عام مؤمنان به رابند دي نو چې رابند دي نو دوی خو به د میدان حشر نه لاړ شي جنت ته خو هغه څه خو دغه ته تللي دي که نه دوزخ ته نو د هغه باره کې به بیا رسول الله دغه کی سفارش دا یو ډله به راوباسي بیا به بل ډله راوباسي بیا به بل ډله راوباسي مطلب دا دی سو وعلم آدم أس... وعلم آدم الاسماء كلها الله او خود حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام ته نامې د ټولو سيزونو امام بخاری به تفسیرونه کوي د مختلفو مفسرینو قول باندې کوي خو ترتیب نه بیانوي ښه کله به اول آیات وي کله به آخر کې آیات وي کله به په منځ کې وي ترتیب نه دغه کوي باب باب دا یو بل باب دی قال مجاهد امام مجاهد وی اوس ګوره مخې ته راله خبره هلته کې دی علم آدم الاسماء هغه رکو کې لګیا دی اوس په مخ رالل و اذا خلو الى شیاطینهم دا ګوره سر کې دی و اذا خلو کله چې دا منافقان ځان لشي الى شیاطینهم خپل مشرانو ته هغه مشران چې په شان د شیطانانو دي نو قالو ان معکم منګه تاسو سره یو نو و اذا خلو کله چې دوی ځان لشي الی شیاطینهم د دې شیطانانو نه څوک مراد دي نو امام مجاهد وی اصحابهم هغه خپل ملګري د دې منافقانو چې کوم ملګري دي نو ملګري څوک دي من المنافقین چې هغه مشران منافقان دي والمشرکین او مشرکان دي چې دوی لزان لشي نو ورته وی چې نه مونږ خو تاسو سره یو مونږ د مؤمنانو پورې سکولې ټوکې کولې پر ورځ د قیامت به الله تعالی دا چې څومره خلک دي دا به ټول راجمع کړي دا نه چې یو به تې هلته پاتې شي قبر کې چې یاره هغه ټول خو راله خو هغه یو پاتې شوی دی نو امام مجاهد د دې معنی کوي محیط بالکافرین مطلب دا دی الله جامعهم الله پر ورځ د قیامت دوی له څه دی راجمع کوونکی دی لکه څنګه چې د چا نه د ګیره کړي او هغه د نه خلاصیږي د قصې به الله د دوی نه ګیره کړي او یو یو به بیل بیل میدان حشر ته راجمع کړي بیا رستو دی واستعینو بالصبر والصلاه د الله نه امداد غواړي په صبر او په مانزه و انها لکبیره او دا موس چې دی ډیر ګران دی الا مگر ګران نه دی علی الخاشعین د خاشعین منګه معنی کو په عاجزی کوونکو باندې کم خلق چاوی کې عاجزی او تواضع وی امام مجاهد د دې سمانه کوي صحیح مسلمانان علی الخاشعین پاغه خلکو باندې چې هغه صحیح مؤمنانی ځکه علی المؤمنین حقا پاغه مؤمنانو چې هغه صحیح مؤمنانی یو خو د خلی مؤمنی اوس دا د خلی مومن دی چې وی مومن یم او مونږ نه کوي رسول الله وی چې کم سړی مونږ نه کوي فلا حظ له فی الاسلام داغه د پر په اسلام کې څه برخه نشته هغه د خلی مسلمان دی او کم سړی چې حق مسلمانی هغه باندې مونږ ګران نه دی زیان ځخیان لري د غاشین معنی څه کوي علل په صحیح مؤمنانو باندې علل مؤمنین په مؤمنانو باندې خو کم مؤمنان حق چې هغه صحیح مؤمنانی خ قال مجاهد امام مجاهد وی خذو ما آتیناکم بقوتن ونیسه تاسو هغه کتاب چې ما تاسو له درکو عام مونږه معنی کو بقوتن په خپل طاقت بقوتن په خپل طاقت چې څومره وسی دغه وس مناسب دونیسه امام مجاهد معنی کوي بعمل ونیسه دا کتاب بقوت په عمل دا نشي کتاب د لاس کې نیولې دی باس نه نه وی نسا خو په عمل ونیسه عمل پکوا نو ځکه معنی کوي بقوت بعمل ما فيها بعمل بعمل په عمل کولو بما په هغه فيه چې پدې کې دي الکه دې تورات کې شدا کمی خبرې دي پدې خبرو دغه وکي عمل خذو ونیسه تاسو ما آتیناکم هغه چې موږ درکړی دی تاسو له بقوت په عمل دی وای کنه بعمل په عمل کولو بعمل په عمل کولو او عمل پس کې بما هغه خبرو فيه چې په تورات کې دي دا خود امام مجاهد تفسیرو وقال ابو العالیه دا بل تابعی دی لوی مفسر دی ښا ابو العالیه دی وی فی قلوبهم مرض بیا مخه تراغی فی قلوبهم مرض پس زړونو د منافقانو کې بیماری ده فی قلوبهم پس زړونو د هغوی کې مرضون بیماری ده څنګه بیماری ده ابوالعالیه معنی کوي شک کن څه دی شک دی په زړونو د هغوی کې شک دی لک شک نه دی لکه عامه بیماری چې جسم خرابوي دقسې شک چې دی هغه د انسان روحاني زندگی خرابوي نو فی قلوبهم مرض په زړونو د هغوی کې شک دی یقین نشته بیا اوس کوزی هغه د اولی سپاره اخر ته لاړ صبغت الله ومن احسن من الله صبغتا مونږ خدا دې دا معنی کو صبغت الله مونږ لازم کړی دې په ځان باندې رنگ د الله مونږ دا رنگونه نه کوو چې دا زیل رنگ ورکه او دا بیل رنگ ورکه ځان له لکه عیسیان کوي نه صبغت الله مونږ ځان رنگ کړی دی په رنگ د الله د الله رنگ څه دی د الله دین د الله دین هم راغشته دی هغه سی ګیره هغه سی خولی هغه سی جامع دا سی رنگ شکل نو صبغت الله منځان رنگ کړي دي پرنګ د الله څه مطلب یعنی دین د دې د رنګ معنی څه کوي دین یعنی په دین د الله ها بیا اوس بیا مخه تراغه فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها د دا داوود علی السلام زمانہ کې هغه ځنینو بدعمل الله پاک دا غوي شکلونه د سکړه د بيزوګانو نو وی فجعلناها منګه وګرځول دا واقعا نکالا عبرت لما بین یدیها داغه خلکو د پاره چې کم په دغه وخت کې وما خلفها او داغه چا د پاره چې کم رستو دا غینه رستو څه مطلب چې لا اوسه پورې پیدا نه دي لا تر اوسه پورې پیدا نه دي نو ځکه وایي وما خلفها عبرتن دا د نقال معنی کوي عبرتن دا مې عبرت وګرځو لمنو دا غي چا د پاره بقیه چې هغه لا پاتې دي پیدا شوي نه دي بیا رستو لاړ لګو د غوا مسله ده لا شیعتا فیها موسی علیه السلام وته وی الله وی انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شیعتا فیها د لا د شیعه منګه معنی کو مخالف رنگ تک زیړه ده مخالف رنگ پکې نشته لیکن ابو العالیه سمانه کوي سپینواله ټوله زیړه ده لا شیعتا نشته دی سپین رنگ فیها پاغی کی لا شیعتا نشته دی سپین رنگ پاغی کی معنا کوي لا بیازه سپین رنگ پکې نشته دا خو د امام مجاهد شو وپسې ابو العالیه شو اوس زی وی دا دواړه پرې دی وقال غیره او ویلی دی بغیر د ابو العالیه نه امام مجاهد تفسیر را نقل کړ د ابو العالیه وی د ابو العالیه نه بغیر چې نور مفسرین دی نو هغوی څه وایي یسومونکم سوء العذاب او وی و اذ نجیناکم من آل فرعون بنی اسرائیل و رایات که هغه وخت چې ما تاسو له نجات درکه د قوم د فرعون نه یسومونکم دی خلق رسو تاسو ته سوء العذاب بد عذاب هغه بد عذاب سو ما وی دی تفسیر شو یذبحون ابناکم چې زامن بم پیدا شو به درته لالول ويستحيون نساءكم او چې جنکه بم پیدا شو به پر خودې ژوندې وي دا به زمونږ بیا خدمتونه کوي نو یسومونکم سام یسومو معنا کوي یولونکم درکو به تاسو ته در رسو به تاسو ته یولونکم دوی بر در رسو تاسو ته یا ځخیان لري امام بخاری عجیب راغه دی کله د لفظ د مناسبت د وجنه یو بل ځای کې بل لفظ نو دی باغی لذي ولایت څه ته وایي مفتوحه چې د واو زوري ښه ولایه نو د دې معنی ده مصدر الولاء وی دا مصدر دی د ولا او ولا ستا وی الربوبیت خدای ته وی هنالک الولایت په دق رز د قیامت به خدای او اختیار لله غلالی خو چې دا ولایه شیخه ولایه یو چې ولایه ولایه د وو زور او کنه دا ولایه شي نو بیا د دې معنی حکومت دی تاسو وایې کنه والی و اذا کسرت و اذا کسرت الواو او چې کله وو لزیر ورکړي شي ولایه نو فهیه الاماره نو بیا دا سته وی حکومت ته خ بیا د مفسرین دغه کوي فدعو لنا یخ ربک یخرج لنا مما تنبت الارض ریاض فوم د فوم معنی سوک کوي غنم غنم سوک معنی کوي اوګه لیکن دغه سوی امام بخاری سوی چې دا څومره د خوراک دانی دي د ټولو ته دغه وي فوم دا د ځمکې نه چې سره وزي او څه د خوراکي دا ټول فوم دي د دې وجه نه اوګم فوم شو مسورم فوم شو غنمم فوم شو اوربشم فوم شو سوي وقال بعضهم بعض وي الحبوب التي اغا دانه چې د ځمکې نه کیږي او توکلو هغه خوړل کیږي کمې دانې چې ځمکه کوي او خلک یې خوري که هغه رویجي وي که هغه مسور وي که هغه ماوې دال وي که هغه بل سي اوربشي کلها فومن دا ټول څه دي فوم دي نو فوم معنا دوی کوي دانې د ځمکې دانې خ و اس قتلتم نفسا فدارتم بنی اسرائیلو هغه خپل رارو لګی دا او ترې مړ کو د جیداد د پاره او بیا دا و په بل قوم وکړه چې دار له تاسو وجلې دي نو دی په هغه پردي قوم باندې دا وکړي چې دار له تاسو وجلې دي هغه وای مونږ نه دی وجلې وکانو یستفتحون علی الذین کفروا ولم یستفتحون د دې دوه معنی دي یستفتحون دی یهودو با بیان کو د دې قران علی الذین کفروا هغه خلکو چې کم کافرانو په دې اوس او خزرج قبیله به بیان کو الکه د اخر زمانه د قرآن مجید د نازلیدلو وخت را نږدې دی منګه به ایمان راوړو خو ګورې تاسو هم سره ایمان راوړې یو معنی بل ده یستفتحون هغوی به طلب د امداد کو د الله نه په دې پیغمبر یا الله د آخر زمانه پیغمبر زر راولېږي چې موږ وسره ملګري شو او دا عرب اوهو ختم کو دسې ختم کو لکه د عاد او د سمودیانو په شان د یستفتحون معنی کوي یستنصرون هغوی به طلب د امداد کو د الله نه یا الله د آخر زمانه پیغمبر زر راولېږي چې د هغه سره موږ ملګري شو او دغه وکړو دې کافرو سره جنګ وکړو نو د یستفتحون معنی کوي یستنصرون دی به طلب د امداد کو د الله نه په دې پیغمبر سره خابیا دی قل بئس ما شروا به انفسهم د شرو شرا یشری خو خپل معنا دی اغشتل کنه لیکن دلته معنا څه کوي باعو قلت وتوایا باسما ډیر بد دی یو شی شرو به انف شرو به چې دوی خرڅ کړي دی پاغه باندې انفسهم خپل ځانونه د ځان په ور قربان کړي دی او هغه غشته دی نو د شرو معنی کوي باعو دلته د دې ټکی معنی کوي خو دا دا ټکی غلط لیکل دي زمونږ د قران په شان دي لیکل دي خو امام بخاری دا څه نه وایي راعننو دلته دا ټکی دا څه دی ښا حسن بصری صاحب نه دی زمون قران مجید کې خدا څه دی کنه چې دا يهود بد نصیب نه دي دا به د رسول الله مجلس کیو چې مجلس کې به دی به راعنا اصل کې د دوی معنا و راع وی به راعنن خو لږ وقفه پکې وکړ راعنه مسلمانانو به بیل مطلب و دوی به ته بیل مطلب و مسلمانانو وی که دا دوی داسې وی چې راعینا زمون خیال وساته راعی خیال وساته نا زمونږه هغوی به د راعن دغه کو راعن راعن بی وقوف ته وی نعوذ بالله ثم نعوذ بالله یعنی ای بی وقوفه اذا ارادو دی خلکو به چې کله اراده وکړه ان یحمقو چې دوی نسبت د بی وقفتیاو کی انسانا یو انسان ته اذا ارادو چې کله به غو اراده وکړه ان یحمقو چې دوی نسبتو کی د بی وقفتیا انسانا یو انسان ته نو قالو دی به وتوی راعنا راعنا نه دی راعنا بی وقفه استغفر الله نو دی بداوی نو الله مسلمانانو ته وای راعنن ټکه مو وای انظر نه وای خیر دا خو د حسن بصری دغه زمونږ دی کې خدا سره چې راعنه ها څنګه دی واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس او یریږي د یوې ورځې نه چې د قیامت ورځ ده چې کافر نفس ته به هېڅوک فایده ونه رسوي کافر نفس ته به هېڅوک فایده ونه رسوي لا تجزی فیده به اونه رسی مانا کئی لا تغنی سه فیده به اونه رسی خا بیا سنگه دی و از ابتلا ابراهیم ربه او پاغه وخت کې چې امتحان وکړو د ابراهیم علی السلام چاو کو ربه رب داغه بکلماتن په یو سو خبرو آثاره لا تتبعو خطوات شیطان تاسو تابعداري مکوي دغه قدمونو دغه دغه لارو د شیطان آثار دغه ته وي نقش قدم چې څوک په کم ځای تلی باب قوله تعالی دا باب دی د دې قول د الله اوس بیا مخې ته راغی انداد جمع ده د ند ند دغه ته وی مثل ته هم مثل ها وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې د الله کې کوم صفاتونه دي هغه په بل چا کې نشته حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن ابن شرحبيل عن عبد الله قال الله د پاره شریکان مگر زوی دا الله د پاره شریک ثابتول دا سونه ګناه ده عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی چې سالت النبي صلی الله علیه وسلم ما پوښتنه وکړه د رسول الله نه چې حضرت ایو ذنب اعظم کما یو ګناه ډیره لوی ده عند الله پنځ د الله په ګناهونو کې کما ګناه ډیره لوی ده نو قال غراته وی چې لوی ګناه ده چې د الله د پر شریک ثابت کی ان تجعل لله چې تو ګرځې د الله د پر ندن شریک وهو او حال دا دی چې دا الله چې د خلقه کته پیدا کړي ولې ته د بوت پیدا کړي یا بل پیدا کړي الله پیدا کړي قلت ما وتوي سیدا ان ذالک لعظیم ټیک دا, دا شرک چې دی د الله سره دا خلوی ګناه ده خو بیا قلت بیا وت اموي چې ثم ايو بیا دویمه ګنا کم یو ده ثم ايون بیا کم ګنا لوی ده د شرک پسې بیا کم ګنا لوی ده ناغه وی چې وان تقتل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وان تقتل دا چې ته قتل کې ولدک خپل بچي خپل لور راوالی خپل زی راوالی او هغه قتل کی او ولی چې سبا بدل ډوډۍ سوک ورکي تخافو ته یریږي چې ان یطعم معک سبا به تاسو را ډوډۍ خوري دی بدبختو به کله نه کله بچی خط مړکول وی سبا به بیا را سره په شکور ناستی نو دا شکور چې ناستی مانه به ډوډۍ کمه کی زه به مور نشم نو سو ګوره دا لوی ګناه ده یو قتل د نفس شو بل د خپل بچی قتل او بل دا دی چې په دې دغه باندې چې دله زه رزق ورکوم او ما نه به بیا ډوډۍ دغه کوي ټول سوچونه هر څه غلط دي نو دا لویه ګناه ده قلت ما ورته وویل چې بیا دریم نمبر اول شرک بیا د خپل اولاد قتلول او په دې نیت چې ما سره به ډوډۍ خوري دله به کور څوک جوړوي او ډوډۍ به څوک ورکوي نو ثم ایون بیا کمه یوه درېیمه ګناه کمه یوه ده استغفر الله وی لویه ګناه دا ده په دې کې ډېر خواران ګرفتار دي چې د خپل ګاونډي د ښځې سره زنا کوي یو د ګاونډي توپ خیال دې تاونه ساته ګاونډي په بل ګاونډي اعتماد کوي مخ اوس له خلک ډیر شو مخ کې به کمو مونږ چې واړو ګاونډي به شي چرته ته وای ګاونډي زلک په خبر لازم زمون کور ته ګوره ناغه غریب پته اعتماد کوي او ته لاړ شې دغه کې به اعتمادي کې نو دریم نمبر دا دی چې انتو زانیه چې ته زنا کوي حلیلت جارکا د خزه د خپل گوانډي سره دا لوی ګناه شو اسه ثابت کړه چې شرک لوی ګناه ده څنګه چل بس زه بس دی